دا حفاظت لپاره انمول دي حفاظت لپاره چې کوم سړي باندې دا خطر چې شپه به ماته نقصان ورسي به دا سره ځان تیرې په ځان باندې کوي الله پاک دې سړي حفاظت کوي نبی عليه السلام مبارک نامه دا غنا کړنا دا خبره په مختلف احادیث مبارکه چې نقل کړل چې دا حفاظت کې پر ډېر قیمتي شاید چې کله هم سړي سره خطر وي دشمن نه چا نه کومه ده بد نظري نه دی نظر لګېدلو نه نو دا ایتونه د تیری په ځان دي کوئی پس نه د بل چا باندې دم کول او د تویز کول هیڅ ضرورت نشته حضرت ثابت بناني رحمه الله یو بزرګ تستلی دی وایي سید ابن زبیر رحمه الله ته رسول سلام تیری و بیا هلته یو باغ کې دی پاتې سو او زه هغه باغ کې مې لمونځ شروع کړو نو چې پر منځ باندې ودرېدل نو دا صورت مې سوره حامیم مې شروع کړو نو ما نعمت په ورځ کې نه یو اواز واورېده هغه اواز د سویلا بچو فرمایي دا مور سره وایا نو چې ما کله منځنه فارغ نو ما ګډ ګډ وکتل دا چې هغه کومه نزا خو مې په پیو کې چې منی سردارې پینو کپړو ول مې منی سردارې په سره خو چې منځنه بعد زر فارغ نه بنو د کوم دوه سره د باپ کې نه مې کمی د دروازې پر لاله خلکو به مسنه پر دته د سړای وته وای نو نو بځې روایت چې دا هغه چې د ویل شي د حضرت الیاس علیه السلام حضرت عمر رضی الله عنه خپل کاتب ته ویل لیکه دا ایتونه ویل شي دا خط له طرف ته حضرت عمر نه چې هغه امیر المؤمنین ده او من عمر بن الخطاب امیر المؤمنین احمد الله واقول لا اله الا الله زه د الله حمد و ثنا بیان او دا خبر کوم چې الله دې دا وسو عبادت قبول کړي نو دا حامین تنزيل الكتاب من الله العزيز الحميد دغه چې فقط یو طرف ته زړه کړه کړه نه لدینا چې الله پاک عزیز دا شدید العقاب سخت عذاب ورکوم کوي د دې جلال د دې قدرت بیان دا خپل طرف ته رحمت امید غافر ذنب ګناه بخښون کوي قابل التوبه توبه کوي نیغ توبه وباسه مفسرین حضرات پر می مست دی چې دا سبق پروتا چې کله سړی بلکل دین طرف تر بولی نو شیطان ملګری دی نه کیږي رحمان ملګری دی شیطان ملګری دا دی یو ملګری مخکې نه کو اوس بس ګناهونه ورکیږي اوس ته پورې خان دی ټوکې مسخره پورې کې په غرونه ورکیږي دا اوس د خلاف ته شیطان ملا مضبوطوي شیطان سره ملاتړ کوي شیطان دا غواړي چې یور لارې نه خطا څوک چې روغ لري یا ته دا خبره وته کوي نو دې به تاسو نه نشو چې وي په غور ولې ورکوي تاسو تشنی ولې ورکوي په دې خبره ولې ورکوي الله نه تغواړه او د نصیحت د نرمي ولې د خوشي خبره وته کوي دا به هدایت ته پروت ما یجادلو فی آیات موږ ډېر خبره یادې خو بس دا خبره ده چې د دین قدر عزت ته نه فقط تاسو موږ روزي واچي حفاظت ته مارو موږ قسم قسم حربې دي مړو قرآن مستقیم نشته شو د نبی اسلام مبارک د درې لیکه خبرې دي په درې لیکه دا درې لیکه سره دي دا وجدان ورته کیه دا په دوه ورځو کې به څه کومه یاد نو د حفاظت د پر ډېر قیمتي وظیفه ده مفسرین حضرات لیکل دي سړی حفاظت د خپل دې سره بال بچنه دې شو تیرې کې خپل ځان باندې بال بچنه کور باندې دا ترې دي کې دي دا تر اور څو ګران نه دي ما یجادل فی الله فی آیات الله نه کې جګړه په یادو دی الله تعالی چې الا الذين مگر هغه کسان کفرو چې کفر کړل فلا یغرور کله تا دې او کفار چې کومو هغه د حرم شریف خادمانو کفر او شرک یې کاو او خادمان د حرم شریف او حرم شریف په ټولو عربو چې محترم نو یمن ته وصل په ګرمي کې به یمن ته تلل په سردي کې به شام ته تلل سفر چا وصل وته لپاره د لوټ مار سره د جاهلیت کفر دوه ته به څنګه ویل نو دوه په دې باندې خطا او څنګه په حق خو که په حق نه وای به موږ د مال دولت څخه ته تیرې دو دا ته امن اطمینان خوشاله ته حاصل نو الله پاک دې دې خبرې بیان کړي نه نه په ظاهري نعمتو باندې نه خطا نو په دې ظاهري تکلیف دې عذاب علامت تا او نو ظاهري خوشاله د نجات علامت او نقشه دا بلکې اصل دار و مدار الله دین پورې دا کوم سړي په دین کې نه پرې ولا کو د خپل اخلي دا کړه کبي دي صحابه کرام هم سوره تکلیفونه تیر دي هغه چې کومه ده زبدت الامه دي امت پوچو امت چې بهترین خلق صحابه کرام سوره تکلیفونه تیر نعمتونه ملاویدل دا د قبولیت علامه نه ده ها دا څه کې چې یو سړی ته تکلیف شي مصیبت کې ژوندۍ تیرې خو یې برباد ولی چی غریب سړی ده او د الله پاک نه فرمان د دنیا یې غواره د آخرت خو د خپل غواره او دا چې کله چې الله پاک یو سړی ته دنیا نعمتونه ورکړي دی د الله پاک تابعداري د الله پاک او د بندګانو حقوق پورا کوي خو دا به سره د دولتمندي کامیاب ده کذبت قبلهم دروغجن کو دینه مخ دونه مخ چې قوم نوح ان قوم دی نوح نوح علی السلام قوم خپل پیغمبر دین ته درواغ وویل ځکه چې دا د بخنه ول احزاب من بعدهم او ډلې دین ورسته وهمت کل امتین او اراده وکړه هر یو امت به رسولهم په بری د خپل پیغمبر چې له حضور چوین سی وجادلو بالباطل او جګړه وکړه په نه حق طریقې سره یوذ یذو به الحق صفونه یې دی هلته یسبحون بحمد ربهم آ پکې به نه سره دې تعریف دې رب خپل و یؤمنون به او دمن ایمان را رہی ويستغفرون او بخشش غواړي دي الذين امنوا او خلق دې پر چې ایمان راوړل ایمان والو ته ټول بهترینه دعا چې کوي هغه فرشتي کوي فرشتي دوی دې پر دعا کوي مغفرت الله پاک نه بخشش وکړي دا ایمان ول نور خلق هم دعا کوي خو فرشتي دعا وکړي بهترین نعمت ته د ایمان دغه په برکت سره سره د فرشتو دعا مستحق وي فرشته ته وي ربنا او رب دې موږ وسعت كل شيء رحمه او علما ته ارته افراخ هر شي ته په اعتبار د رحمت او علم سره د تا رحمت او علم هر شي ته رسیدلای دا فقیر للذین تابوا یا الله وبخشي هغه کسان چې توبه یې وکړه د ګناهونو توبه وکړه د نیکی ژوندۍ تیرې ګناهونه به دې باوجودونه کړي غلطي یا لته وبخشي فرشتي دعا وکړي وتبعوا سبيلك او هغه خلق بخشي چې د تعالی لپاره ته بدري کوي وکيهم او بچ کی الله ذو عذاب الجحیم عذاب جهنم ربنا او فرشتي دا دعا کوي چې دې رب دې مړو ادخلهم داخل کې دو جنات ادنی جنتو دې همیشه همیشه تا همیشه همیشه جنتو تا التي اغه جنتونه وعدتهم چې دا دو سره وعده کړې دې غته داخل کې باغو ته نعمتو تا ومن اغه خلق داخل کې صالح چې ان کو کار دي ابائهم لبلاو دې دونه وازواجهم او د کوروالو دې دونه وذریاتهم لا اولاد دې دونه نو دی به خوښ وي الله پاک به دا ټول ته ورسوي موږ به مفته چې به جنت کې سره جمع شي نو که خپل طریقه له کوتو نه دا نعمت پتلې بال بچي چې دینه محروم نه کی چې کم از کم کنټرول نه کی بچیانو چې یو خو دین علم وکي چې یو خو نیک جوړ کی چې یو نیک جوړ کی هغه یو به دې په خیر خوشحال نه کی یار زه خو چې پلان مې نه کنه ا دې مې نه زه به خوشحال نه ما زړه نه لګي دا چې جنت بس الله پاک ورته دي دا زړه په دې لګېږي دا مور پلار او خويندې ورونه او دا ټول بس ترجمه انك انت العزيز الحكيم بشک ته زبردست حکمت کشتنه وکي مستجئات یا الله فرشته دا دعا او ته یا الله ته بچ کې له بدیانو دنیا بدیانه آخرت بدیانه ټول نه بچ کې ومن تکي سیئات هغه څوک دی ته بچ کې له بدیانو نه یو مهین ته د غرض فقط د رحیم ته هونو ته رحم په کو وزاري که هو الفوز راځي مودا کمی دی لوی چې ګناهونه بچ کې نیک جوړ دي الله پاک کې بدیانو نه بچ کې د لوی کمی دی نو یو فائدہ به دي کی دا لږه پښتو نه د دعا ا پښتي چا ته دعا کوي چې توبه وباسي او سی خلاره من اطلاع کې اختیار کی او دا خبره نه چې دنه ګناه نه کیږي ګناه به کیږي خدا دعا وکړي چې الله ګناه معاف ایا تو چې بیان کړه موږ چې پیدا وو د فرشتو د دعا او مستحق مو وکړه دې باندې عمل کول ته آسان کړو